هغه سزاګانې په مخ کې آیات مبارکه کې ذکر شوې الله رب العالمین څلور عذابونه غیل واورول چې څوک حق پټوي پیغی پخپل خیلو کی اور چای فرض د قیامت ور سره الله رحمت خبرې لګي نو فما اصبر هم دا تعجب او سرنا مطلب دا دی او ریدون کې دې د دوی د حال نه تعجب کی امام قرطبی رحمت الله علیه ذکر کړی معنا او مطلب دا دی چې او ریدون کې خلق دې دې د حال باندې تعجب کی الله تعجب نه کوي خلق له حکم دې تاسو تعجب کوي یقینا را لګل دی الله کتاب د فارغ حق سره لولو مخکې آیات کې د دې عذابونو ذکر کړل نو په دې آیات کې اوس د عذاب او سبب ذکر کیږي دا عذاب په دې باندې ولې راغی ځکه دوی د الله په کتاب کې اختلاف کړو او دا اختلاف ولې کړو نو دا غي سبب مخکې ذکر شو چې کتمان د حق له کولو چې دې کتابیانو وې د قبله مسله دا معیار ګرځول او د نیکي لپاره د نیکي معیار څه شی د مسله د قبله نور په خپل په شرک او کفر کې مبتلا او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه انکار کولو خدا به ویل چې سو قبله له مخکې بس دا جنتی دی دغه ورله کافی دی چې قبله په له مخکړه او موسی باقی شرک کې مبتلا او د الله د پیغمبر نه انکار کولو نو په دې آیات مبارکه کې راغی دغه خیال او د زعم جواب نه د نیکي او د جنت دار او مدار په صحیح عقیده باندې نه صرف په قبله باندې نه چې قبله لدی مختړه بعض خلک کوئی فلانه اهل قبله دی اهل قبله دی نو چې صرف قبله په لې مختړه مستری اهل قبله غ خلک دي چې د دین ټول ضرورت دا غي اعتقادات مني دا غي په اصول او فروع باندې یقین لري او عقیده د اسلام او د مسلمانانو په دې آیات کې ذکر ده دی وجنا اشرف لسان رحمت الله علیه په بیان القرآن کې آیات نه عنوان ورکړل ابواب البر د نیکي غ دروازې ټول په دې آیات مبارکه کې ذکر کیږي امام قرطبي رحمت الله علیه موي هذه آیه عظیمه من امهات الاحکام او دا د هغه آیاتونو نه دي چې پاغي کې احکام د شریعت او د هغه قواعد او اصول ذکر کیږي او دا په تفسیر کې امام قرطبي رحمت الله علیه او د تفسیر کړه شپږ قواعد د احکام د آیات لاندې ذکر کړي یا ورغی مال سره د محبت د الله نه فقیر او مسکین له څه خیرات مال ورغی دا د دې لپاره چې الله سره دې مینه ساتي امام حاکم په مستدرک کې د دې ذکر کړه په صحیح سند باندې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی وآت المال على حبه ورکی مال سره د مینینا وی ان تعطيه وانت صحيح شحيح تأمن العيش وتخشى الفقر د مال د محبت سره د ورکولو مطلب څه دی چې ته په داسې حالت کې مال ورکې چې ته صحتمند دی او بخل هم درکې د مال سره د مینه ده دا نه چې سړی بوډا شوی او د ژوندۍ نه نا امید شو بیا خو اسی مال د بلچا شوی پر دې شوی نو ورګی دې مال لا روان ته صحیح شحیح کته سه حتمن نه او بخل درکیوی شومتیا درکیوی چې دا مال خو دما دې رسنګي ورکم او دا امید دې جمال په زندگی ملاو شي بس ملا پاتې دې فقیرې نه یریږي حدیث د ترمذی او نسائی کې راغلی په صحیح سند باندې رسول الله علیه السلام والسلام فرمایي الصدقه علی المسکین صدقه وعلى ذي الرحم انسان صدقه وصله مسکین او غریب له خیرات ورکینو په دې باندې سای او صدقه او شوا او چې خپل دې مسکینو د خیرات دې کو نو دو ثواب دې وشول یو دا پاغه باندې تاسو صدقه او خیرات وکړو دیم تا دا سره رشتہ داری او سره رحم ساتلا ورګی مال تر محبت دې خپل خپلوانو تا والیتاما او یتیمانانو تا والمساکین او مسکینانو لا مسکین هغه چاره وي چې دا غسر اوسني خپل فقر په ختم کی خپل حاجتونه پاغه باندې پوره کی حدیث د بخاری او مسلم کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ليس المسكين الذي يطوف على الناس مسكين غسړی نه چې په خلکو باندې ګرځي سوالونه کوي ترده اللقمه واللقمتان والتمره والتمرتان څوک یو نوړی ورکی څوک دوه نوړی څوک یو کجرا او څوک دوه کجرا په دې باندې واپس شي والسائلین او سوال کوم کولا یو سره راغ سوال در نشي اگر کاغه مالدار د خو چې لاس در نو لاس در نو نیو نو بیا ورته ورکا دې بارک یو حدیث راغله امام ابو داود په سنن کې ذکر کړی او سندن هغه روایت ضعیف دی والموفون بعهدهم او دوی پورا کوونکي د خپل وعدو مراد دې نه ټول وعده او وعدات دي کله الله او رسول صلی الله علیه وسلم سره کړی دي چې دا غي تابعداري ده دا وعده پورا کوي او کنه په خپل منځ کې کوم وعده کړی دا پورا کوي کله چې د خبرې کوي نو دروغ وایي دروغ صفت د منافق دی او کله چې وعده وکړي نو مخالفت به کوي خلاف ورزي به کوي او کله چې ور سره د شی امانت کې ګونو پاغي کې خیانت کوي حدیث صحیح مسلم کې یو څلور منه خیم راغلی دا و اذا حاصل فجر کله چې د چا سره جنگ راشي نو یو کنځلې کوي وعلى آله وصحبه أجمعين